وګوره که بسم الله الرحمن الرحيم دين صفات ده چغی تویل کیږي جهر دا مقابل صفت ده د همس د جهر معنی لغوی دا الاعلان والاظهار نهاية القول المفيد ولوي الاعلان والاظهار دارنګه دا ویل کیږي الصوت القوي الشديد مضبوط او صح حرف اواز ته جهر ویل کیږي په جامع المفید کې د جهر معنا کړي الشدة والإعلان وال والصوت الشديد دا لغوي تعریف اصطلاح کې د جهر تعریف د متقدمین علماونا داسې منقول دی حرف اشبع الاعتماد في موضعه دا یو حرف دی چې د خپل ځای باندې پورا کم ځای نه چې دا کیږي پورا اعتماد پکړه اشباع دا په عربی کې په معنا د پوروالي راځي ومنع النفس ان يجري معه یا د دې قوت اعتماد د وجنا دا افساد دې سره نه جاری کیږي یا فاعل کا ومنع النفس ان یجری معه د دې سره دا سانه جاری کیږي حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت تر اعتماد ختم شي او आवाज جاری شي دا تعریف کړه متقدمینو حکم اعتماد چې په مخرج د ختم شي आवाज جاری شي نهایت القول المفید علوی انحباس جری النفس بند شي جاری کېدل د سا عند النطق بالحرف لقوه دا د وجه د قوت نه بند شي وذالک من قوه الاعتماد على مخرجه په مخرج اعتماد قوي شي نو ځکه بند شي دیو جنا ایسر البیان والا ذکر کړي ويلقب هذه الحروف بالمجهوره دا حروف مجهوره دی ولي لقب د جهر ورته ورکړ شوی لأن الجهر الصوت الشديد القوي دا غسخت وازن قوي فلما كانت في خروجها كذلك نجب وتوكم دا قوة ولون لقب بذلك دي مجموعة دا عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب عظم غصره وزن مثلا تو سو آیا اع اع او او نو پته لګي دی حروف کې یا هوا بالکل نه یا پکې خودمره هوای چې لا يعتد به په جهر کې مراتب دي په کومو حروفو کې چې صفات صفات قویه زیات دي نو پاغي کې جهر هم زیات دی نو ګور همس کې سا جاری کېدلو اواز کته کېدلو او پدې کې اواز پورته کېدل دي او بندېدل دي سا نو زیات جهر پس کې په طا کې د دال نه پکې زیات دی ځکه طا کې صفت د اطباق استعلاء ټول صفات پکې قوي دي او په دال کې نه استعلاء شته نه تفخیم متأخرین دغه تعریف کوي دا ما چې درته وایي اهتزاز الاوتار الصوتيه هغه اوتار صوتيه کپ چې د اواز د پاره تارونه دی هغه خوځي کله چې ته څه کې دا حروف ادا کې لکه دا لاس چې کې دي نو بیا یې پته لګي دا تعریف الاصوات العربيه بين اللغويين والقراء هغه ذکر کړي دا حروف څومره دي نو چا خو نولس ذکر کړي لکه تاسو مجموعه واورید ځکه حروف محموسه سو لس نو باقی پاتې سو شول نو لس نو هغه مجهوره شول چا دا یوې ذکر کړی یوې پکې واوې مده زیات کړي او یو یا مده ځکه واوې متحرکه او یا متحرکه هغه دغه دي چې کم په 1900 کې حساب شول امام سخاوي د جهر بارکه وای او د حمس د حروف بارکه وإذا التقى المهموس بالمجهور أو وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان والقاف بين جهرها وعلوها که د کاف همس د ادا نکو او د قاف جهر د ادا نکو فهما لاجل القرب يختلطان نو د وجه د قرب نه په پتاونه لګي چې دا قاف دی او کاف دی دوا صفات دا دا اثر چې موږ ذکر کوو کنه په دې صفاتو کې که مثلا دا صفات دا نه چې سا سر وو شي په حروفو دا اثرونه چا ذکر کړی دراسه المخارج والصفات کی جمال ابن ابراهيم سے 132 صفحه ده اوی که چرته جهر دا نشي په حروفو کې نو یستبدل بحرف اخر یو حرف په بل بدل شي وګوره بعضی حروف کې تبديل راځي او بعضی کې تبديل نه راځي کوم کې تبديل راځي وی لولا جهر العين لصارت حاء کبا عین کې د جهر نکو نو حابت جوړ شي کنه اے الم اعهد اوس د عین کې جهر نکو نو څه دی وی احد ولولا جهر الغين ولولا جهر الغين لصارت خاء کپو غین کی جهر نشي نخابشي او آه، تاسو بار بار اوریدل يغشاهم يخشاهم ولولا جهر الذي جهر دې نو کو شین ته جوړ شو اسم جیم چې د کمزور ادا کو کنه نو شین ته جوړیږي والجيم ان ضعفت اتت ممزوجه بالشين مثل الجيم في المرجان دا هغه حروف دي چې بدليږي په بل حرف دین علاوه چې کوم دي هڅه شي دي ما لا يستبدل بحرف اخر چې هغه په بل حرف باندې نه بدليږي هغه کوم دي را لام ضاد یا طا نور دا سیا یولس حروف باقی کم دي دا باقی یولس حروف پدې کې کجهرونه کې نو بدلیږي نه البته غلطي پکې راځي دیو جن چې کم په بل حرف نه بدلیږي او جهر دې پکې ونکو نو دغه کې ولحن خفي شي او که کم په بل بدلیږي او جهر دی نو کنو لحن جلی بشي او بیا دراسه المخارج والصفات ولا ذکر کړي وای طالب چې کله جهر په هغه حروف کې ونه کې چې هغه په بل حرف بدليږي نو هغه نه بسو نمبر کټ کیږي او چې کم هغه حروف دي چې جهر په کې ونه کو په بل حرف نه بدليږي دا هغه نه بسو نمبر کټ کیږي هغه کې د ډېر کټ کیږي ها او دې کې به لګي کټ کیږي نو چې ته دا پیژنې نو ته به طالب له لمبرې ورکې په امتحان کې چې دا نه پیژنې بس ته دې حروف ډېر ښه دي ښه به شي قاري خپله حروف ټیک نه نو نو موږ ایسا غیر د دوزل عمرې لکلیا نن ته کې خبر راوي دا غل امتحان دی د وفاق موږ سره امتحان خرابو زلاړم انا امتحان وګور کوته مال قران یادو اقاری صاحب کیناس ما ځان په لم کړه کتاو کړو وکنه تصویر هغه کې لګیدل طالبانو دې دې مرا سره تلو دغلته مدرسه چې څنګه وردن هغه په کار لغړه راغو په خیر کار چې څنګه مېره د امتحان به مشکل شي چې موږ ورکو هغه له مې څپا خبر و که مې دغه شان کار دی خو ځکه مې درله وویل چې اوس ته لږ چپ شې نو امتحان به زه حساب په ځای ورکوم وایي تر هغې به زه تا نه پرېږدم چې زما امتحان به هم ورکوې ما ولې یو قاري له به دوه کسه څنګه امتحان ورکړو نه دی بله کمره کې دی زموږ قاري صاحب وایي دې نه فارغ چې بیا هلته راشه بهرحال هغه امتحان هغه قاري صاحب آیت یې داسې ګډوډي وکړم چې ممتحن و الله نور السماوات والارض نو ما غایت وی دی لوی مړه قران وی اقاری ته وی وی دی له قران وی چې دا څه صحیح قران سره وی مړه کې استاد له غنوي غوست ممتحن امتحان اخلي به دنه پکې ته پوښتنه کول وی تایتا قاری ته وی کم ځای دی وی مالوی تا کم ځای سبق ویل نو چوز قاری ته په خپل سبق غلط وی لکه شاګرد له پته ولګي چې ما قاری صاحب څه شي دی غلط دی نو هغه به ما له سوره لمبر ما خو لمبر څو راغلی وي بیا هغه له هم خولې دا چې وګوره لمبر به پوره درکې ولکه دغه قاری ته په بل چاله ته و چې تا جهر کې کمې دورې کې یو در نه کټ کم کم خبره پوه نه شو حاجی نو دا دو صفات شول دریم صفت د شدت شدت څه ته ویل کیږي په لغت کې ساه بندېدل او جاري کېدل او اواز کښته کېدل او پورته کېدل ځکه په دې به اشکالات رستو د فکونو چې دا درته پته تاسو تجوید اکثر کتابونو کې وګورئ معتبر کتابونو کې نو همس کې څه وایي په دې کې په اواز کې ښکتواله ده او په جهر کې په اواز کې پورتواله ده نو اواز کې کتوالم شو ساجارم شو امام دانی په تحدید کې ذکر کړی د شدت او د جهر په منځ کې فرق وای مجهوره حروف څه ته وای دا هغه حروف دي چې په دې کې اعتماد قوي وي په مخرج باندې او شدیده حروف څه ته وای دا هغه حروف ته وای چې د خپل مخرج لازم رانی ولې په قوت سره نو په جهر کې اعتماد قوي دی او په شدت کې لزومه لموضعه خپل ځای لازم رانی ولې دا فرق ذکر کړی د شدت او د جهر په اصطلاح کې شدت څه ته وایي انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف اواز بند شي لکمال قوت الاعتماد على المخرج ځکه په مخرج باندې اعتماد قوي دی او دا اواز هغه وخت ډیر خبندېږي چې کله حروف ساکن دي کم حرف هم چې تاسو وایي د دې صفت د صحیح طریقې سره معلوم کوم ساکن کېبه نو بیا به درته معلومیږي اوس ګوره یو حرف د ساکن کو اواز او سا دواړه بند شول نو سا چې پکې بند شو نو څه شو وختي مو څه شو جهر شو کنه سا چې بند شو څه شو او چې اواز بند شو شدت شدت کې اواز بنديږي او په جهر کې کاف او تا دا ګوره دا کاف او تا داسې حروف دي دوه چې همسم د پکې شدت هم دي په کاف کې همسو کنو فحته شخص سکت او تا کې مو نو اوس پکې بل صفت رالو د شدت او قطن منون مجرور ده په معنا د حسبو او بکت د تبکیت نه ده بکته اذا غلبه بالحجه معنا یې ده چپ کو کله چې په غالب شو په حجت کې چا ویلی اجدو که قطبتا ته مې وکتی چې تندې دې څه کړو ګونج کړو دی او غوسه وي په خپل کې د برمیلا کې دوه جوړ کړو ها نهایت القول المفید والا وای و یو سړیو او داغه معشوقه و چې داغه قتین نمو قاف او طا مغی جړا شروع کا نو د چواز واورید وی اجیدو قطم بکت دا ورته څه وجه جوړی کړی پوه شوئ کنه دا حروف شدیده دي چې په دې کې اواز څه کیږي بندیږي چې اواز پکې بندیدو نو انتهایی ګرانواله رالو په دې حروفو کې نه ادا کیږي ګران دي نو علما کرام رولګېدل قلقله پکې زیاته کا په کوم حروف کې قطب جدن کې د دین قاف طا با جیم دال راواغستل او پاره کې قلقله زیاته کا ځکه خطر ده چې طالب سره دا حروف وای تکلیف ورته ونرسي نو قلقله زیاته کا د دې قلقلي وقت را روان دی البته وای چې د قلقلي سبب ولې دا قلقله ولې کېږي تخفیف اسانتیا راوستل اوس مونږ په دې کې اسانتیا راوستنو څنګه مو دا ګران وګوره اق او دا اسان شو اق اج ګرانو اج اب اب اد اد پنځو حروف کې قلقله وشو اسان شو که اسان نشو دا د دې وجنه پکې قلقله وشو کشطت او فعدلت نو ګرانواله له ګرانوالي بریخو باقی حمزه ده نو هغه کې نقل قلو کا او نه پکې همسو کو هغه کې قاریانو وي دا په خپل حالت پرې دی دي کې د نور زینو نه دې سره امداد شوی دی څه شي دي کله پکې تسهیل کیږي کله پکې ابدال کیږي که په خبره پوه نه شوي نو چې تسهیل اهدار کوم دې کې سره الو اسانتیا پکې رااله نو دې کې اړو زونه کوي بیا ګوره دا کوم حروف چې د حروف شدیده او حروف د اجد قطم بکت په دې کې مراتب دي طا کې صفت د جهر او د اطباق او د شدت او د استعلا ده نو دا قوي حرف ته څومره چې صفات قویه کمی نو دا حرف به په قوت کې کمی په مخکم په جهر کې مول نمبر وا او ته مول نمبر د په شدت کې ځکه ټول صفات قوی دي ګان حالت په کې جهر قوی او هم څو جهر کې کم صفات قوی دي ور صفات قویه او ضعیفه دا او پانواله وی روان دي الله صفات قویه هم درته لیکلي متوسطه هم لیکلي ضعیفه هم په صفحه دولسمه کې پوه شئ که نه دورم دولس ورځې ده او صفحه هم څه نه ده دولسمه نو چې تاسو ته هم دا د کې صفات قویه دي تعالی په تر کې چې قوي کم صفات دي دي کې متوسطه دي په تبه درته لګي او ضعیفه هم سورې قوت او اسمات استفاد ده متأخرین وای الحرف الذي يمنع الصوت من ان يجري فيه دا تعریف دی کالقاف والطاء دا غ صفت د چې پیدا کیږي په وخت د لګیدو د اندام کې چې دې ځکه اندامونه خپل کې ولګي نو د دې نه دا حرف پیدا کیږي په داسې طریقه چې په محکمه طریقې سره ولګي هوا لاره بند شي او بیا په تیزی سره د خپل ځای نه جدا شي نو قوت په आवाज کې پیدا شي لکه ګوره اد نو چې ته اد په قوت سره جدا کیږي کم صفت ته چې متقدمین شدیده صفت وي نو متأخرین ورته سوی صفت انفجاری انفجار معنا څه شی ده انفجاری ورته ځکه وایي اواز او سار روانو بالکل بند شول لکه اوس سام را روانه د اواز متقاف اق بند شول کنه نو چې جدا شول اق نو په قوت سره دا شو دکتور هلال صاحب دا خبره په اصوات اللغویه اصوات اللغه العربیه کې کړې یو غوان اوس دا بل دا دې لیکل دي چې دغه په تشمیه چور غواړي لکه کتاب دغه را دوا مونږ اوس دوره غواړي چې ته کې موږ د خپل کتابونو کولاو دا خو کال کې لوګون ته نیمه غنټه سبقي نغیله موږ مطالعه بوکا او کتابونه به ملمبر په لمبر کولاو نه وګ درس ته ستړي شي ځای رخوت بل صفت د رخوت رخوت په لغت کې نرمۍ ته وایي دا کوم صفت چې ذکر شو دا څه شی وو هغه شدت نو دا څه شی شو رخوت شو وګوره د رخوت نه مخکې ولې راوړې ده دا یو څه که ضياع د شدت وشو چا شدت ادا نه کړو څه چل به وشي؟ درې حروف شدیده دي چې هغه هغه کې د شدت ادا نه کو نه په بل حرف به بدليږي ها یو جیم دی دنه بشین جوړ شي بل حمزه ده د دې نه به ها جوړ شي او بل حرف تا د دې نه به سین جوړ شي په سبب د نکولو د شدت او که حرف بدلیږي نه نو بیا هم پکې غوړه غلطي ده ها يخل بجمال القراءه ورونقها بیا هم د قران د الفاظو رونق دې خراب کو او الفاظ دې کاږه کل او الله وی قرانا عربيا غیر غیر ذی عوج د دې شدت په مقابله کې ده د دین او د رخوت په منځ کې فرق څه دی تاسو تبراشي تاسو په قاعده کې وګورئ په صفات غیر متضاده کې دریم نمبر څه شی دی اللین نو ته چې دې صفات تم لین وې نو لین خو یو بل صفات هم شته نو فرق یې څه شو د رخوت او د لین رخوت هغه نرمي ده چې د هغې د وجې اواز جاری پاتې شي او لین هغه نرمي ده چې د هغې د وجې په حروف لین کې مد پیدا شي د سکون د وجې رخوت کې مد نشته او بلین کې مد ده رخوتم صفت ضعیف ده اصطلاح کې رخوت څه توحید متقدمین په نظام سی بوي وي الحرف الذي يجري فيه الصوت اواز پکې جاری ځکه په شدت کې اواز بندو لکه شین دی کنه ته څنګه وې اش حاد اح دا اوازم جاری دي سام تاسو کې جاری دي حروف محموسونه اواز ځکه جاری دي چې پر خوونه دي جاری پکې دا هوا حسان تعریف دا ده جریان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج متأخرین دي صفت احتکاکی وي احتکاکی حق یا حق په معنا ده ستر راځي لکه ځلې ځان ګرای نه بعض علماء وایي چې وای دا محقق دی وای محقق قرقتی قاب سره وایا ته پوه نه شوې وړو کې قاب سره وته شه دی معنا بیا بدلیږي کنه محقق محقق وایا فاء وسين ثم شين وألف صاد وضاد ثم ضا واو عرف رخوا رخوا رخوا دا درې واړه پکې جایز دي خو افصح او اشهر پکې کسره د رخو خدا به او بیا د شیر په تیبیر وستو والغین ثم الفاء ثم الهاء وقد اتى في ختمهن الياء بهرحال حروف شديدة قطم بكتو أو حروف رخوبة شي فحثه شخص سغازي ذو ضب أي مجموعة ده فحثه شخص سغازي ذو ضب ضاد وضاد اے حروف شدیده سودی اته او حروف متوسطه پنځه دي اته او پنځه سو شول دیار لس باقی سو پاتې شول 29 کې ها شپارس شپارس دي بیا ګوره دا رخوت چې په دې ضاد کې نو دا په نسبت د نور حروف څه شی کم دی په اعتبار د رخوت سره دا خبره نهایت القول المفید ولا ذکر کړی چرته چې په دې کې رخوت په نسبت د نورو کم دی ګوره علامه مرعشی صاحب ذکر کړی خدا خبره هغه په دې ترتیب ذکر کړی وای ان الحروف الشديده انيه لا توجد الا ان حبس النفس دا حروف شديده انيه دي معنی معنا دا ده وقت پکې نشته جګنی وقت دی واخلي په وقت د ادا کې بس په هغه وخت کې مونږ درې کېږي چې کله आवाज بند صاحب شي وما عدا زمانيه يجري فيها الصوت نور زماني دی وقفه کې لګي زمانا وهي متفاوته في الجريان دا باقي حروف چې کوم د بیا په आवाज جاری کېدو کې څه شي دي تفاوت ته پکې اول اوګت حرف چې ادا کیږي نو کم دي حروف مده ټول نه زیات اوګت اغا ادا کیږي بیا دا غینه چې لکم ادا کیږي نو ضاد او شین د حروف مدونه لکم ادا کیږي بیا باقی حروف د دینه لکم ادا کیږي بیا حروف متوسطه او بیا شدیده په دې کې به دا خبره ما درته وکړه وختي چې دا به خامخا وي چې اواز پکې پوره څه کېږي جاري کېږي توسط څه ته وایي عدم کمال احتباس الصوت وعدم کمال جریه نهایت القول المفید والا ذکر کړی نه پکې اواز پوره بنديږي او نه پوره جاری کیږي دې ته ویل کیږي الجریان الجزئی للصوت لغون ته اواز جاری شي ولې بسبب عدم کمال غلقه پورا بندم نه ده او نه پورا جاری ده ګوره ال اوس په لام کې جریان جزئی د صوت ته لغونته اواز جاری کیږي په لام کې ځکه طرف لسان ورته مخه ته شو اواز را روانو نو طرف لسان مخه له درېدو نو ګوره دا طرف لسان د دلته اواز ال دلته ونخطو ونخطو اواز جاری نشو نو چې دلته اواز ونخطو د طرف نه لګ لګ جاری شو دیو جن خدا غلط تی چې سره وي والارض والارض تا خو مکمل شدیده او نو ګرځول را را کې نیمه واز جاری ده نیم بند څنګه وای والارض والارض دارنګ په لام کې الحمد بلاد نو چې الحمد شدیده بشو کدا چې الحمد نور خو بشي بلکې څنګه به وي الحمد ال ال نو نه اواز پورا کولاو دی نه مفتوح دی او نه مقفول دی دارنګي پنځه حروف دي د خلن عمر د لام مثال مو واوریدو او د سم مو واوریدو د بلد زو مثالو را دارنګ میم او نون میمم څه شی دی ګوره دا علما کرام وی میم او نون چې کوم د کنه نسبان نیم نیم دی میمم نیم نیم دی او نونم څه شی دی نیم نیم میم څنګه نیم دی دوه هیڅ دي او نون څنګه دوه حصے دي نون نصف لسانی و نصف خیشومی دا نون چې کم دی نیم د جبه سره تعلق ساتي او نیم د خیشوم سره صحیح شو نو په لسانی کې आवाज بند شو ځکه جبه ورته مخې ته ده او خیشومی غجاری شو چې غنه ده نو ګوره څنګه به وي ان وای دا اواز بند شو او دا جاری شو نیم اواز بند شو نیم جاری شو نو د کوم حروفونه شو د حروف متوسطونه په خبره پوهیږئ کنه دا رنګي په میم کې اواز خیشومی هغه په میم کې جاری دی او اواز شفوي چې شوند کم دی ابن شو دخلي څنګه به ام کما جبلا کله چې ته عین ادا کې دا ستا مریده دا لسان دی دلته आवाज روزي دغه لسان په وخت د ادا د عین کې داسې شي لار بند کی دا لار اول داسې کولا هوا صحیح شو نو چې تا کله عین وی داسې شو نو په زور زور غاواره وزي پورا کولاو نه ده نه پورا بند ده ا ا ا دا ځکیږي هغه دې ځکه ا ا نواز نه پورا بند نه جاری ده نه د حروف متوسطه ونشو علامه الجزري سے فرمای وبين رخو والشديد لن عمر او په من د حروف رخو او د حروف شديده او کې لن عمر حروف دي چې غي تویل کېږي حروف متوسطه او دا لن عمر معنا دا د امر دی تواضع لن یا عمر یا د ندات وی حذف شوی بعض شارحین ذکر کړي وی عمر رضی الله عنه د الله پیغمبر باندې تیر شو یو جماعت ورسره ایرورو تل دا الله پیغمبر ته لن عمر فقال يا رسول الله والله ما من شخص منهم الا وله وله حاجه دای حاجتونه دي نو دایزي وې نرمي کوله پتلو کې چا په دې کې سم زیات کړی په دې حروف لین کې حروف ماده نو بیا به تشي پنځه دغه شول او درې ورسره راشه او دې ته میلان امام شاطبی کړي او په بعض مؤلفاتو د مکی صاحب کې الف ورسره نشته بهرحال صحیح خبره د جمهور دغه نه ده صحیح خبره ده چې پنځه دي لین عمر څو صفات ذکر شول قاری صاحب پنځه پنځه صفات ذکر شول توسط چې ورته شماري ها هم او جهر او شدت او رخوت او منس کې توسط ته اما وی شاطبی سره چې کوم خبره ذکر کړي امون نه مانو خو ګوره دا توسط چې کوم دی د دې دي حروف ته حروف بینیه او حروف متوسطه وي او دا په منځ کې ادا کیږي نو आवाज به پکې نه پورا بنده لکه بعضی قاری صاحب څه وایي فاعتبروا فع شدیده کو کنه فع اکثر د طالبان تعلمون کې طالبان غنه کوي دا قلقله کوي په عین کې څنګه وایي دا حروف شدیده او رخوه چې مونږ کوم ذکر کړل او مجهوره او محموسه د دې څو اقسام جوړ شول یو قسم د حروف دا جوړ شو چې هغه شدیده مجهوره دي شدت هم ده پکې جهر هم ده پکې اے همس او جهر خپل کې نه یو ځای کیږي شدت او رخوت خپل کې نه یو ځای کیږي خدا همس د دې دوړو سره تعلق شته او د دې دوړو د اغه سره تعلق شته خپل کې یو بل سره نه لګي ها شدیده مجهوله شپږ حروف دي حمزه او قطب جد دي کې شدت هم دي او جهر هم دي اواز پکې شي اواز پکې پد د بندیدو نه جاری شي اول بند شي اواز پدې کې اے افتا دون او اقو دا سیدا نور یو شدیده مجهوره شول دویم شدیده محموسه شدیده محموسه هغه حروف ته وای چې پاغي کې څه شي دي شدت د وجه په کې څه چل شوی اواز بند دی او د همز د وجه پکې څه شي شي صاحب کې جاری ده ثم انزل الله سكينته عليك يا شيخ تابانه سکینه نازلی نازلی کی کنه یوشا دو حروف دی دا کاف او تا اے بعض خلک دا اعتراض کوي اواز دې بند شي او ساه دې جاري لکه اوس اواز بند دی ته او دی متاه ته اخلي په وینه چې بعضي وخت کې دا سوال په دروازه سوکو کې چې هغه به هغه به جواب هم نه ولکه سوال سوال به ورلنوم به ورل سوال یې خي جهد المقل کې مرعشي ته ذکر کړی الشدة في آن والهمس في زمان آخر دو زمانه دي نو په دې حروف شدیده هم موسی او کته شه د انطلاق النفس بعد انحباس الصوت في المخرج د دې مثال دا دی لکه د پیپسي بوتل لکه نه سر د تلو کو چتا شو دلته طالبانو له راوړی کنه خرچه دې کړی نو طالبانو ته مخه ټکی غوي چې سر لکو ګیس پکې بنشه او هغه سره تیزی سره ګیس وته دا چې دې حروف سره هوا را روانه ده خو بند شو هوا چې څنګه دې ته د مخرج نه دې چې بلر کنو بس شو بیا هوا جاری شي د دې وجنه امام جزري سے په النشر کې ذکر کړی وای کاف سوما موایا سم وایا کاف سوما کاف سوما دې ته ویل کیږي چې دا سه کاف ادا کی چې پته نه لګی چې دا کاف ته سم سم په عربی کې څه معنا ده صم اصم ها چې ساوري نه کنه کون دی نو دا سه کاف مو چې څوک وایي چې دا کاف دې کدا څه بلاوا لکه چې تاسو وې فعدل چاله پته لګی چې د لام نه پسې دي فعدل نه لګی پته اپوس ته داسې و چې فعدلک ټول د پتو لګي نو ابن الجزري ته وایي کافي سما مو والا او خدای چې دا خبره مور پسې کړي وایي لکه عجمي چې وایي لکه عجمي چې وایي وایي نو دا پته خو لګي دا کنه د پاکستان او د هندستان قاریان وي عربو سره مو اختلاف ته وي همس بنکه جزري ته اطلاع پیدا نه مو چې ذکر کړي ها چې ستا په شان دی نه بیا ګوره اکثر مرګري و یره کچرته مونږه هم سکونو دینه سین جوړیږي تو ته ښا ما جوړاوته کنه اولې ته جوړه زه به ځوام دا جیب چې کم د دینه قاب جوړیږي نو زه به جیب نه وام دغه دې معنی دې قاب جوړه زه ما خپل غلطی ده ایو زړی وای ته کچ چلول نو سو کې واله کنه یو ډېر چې دوه غټه ګیره دی دا او زړی واله هغه ولې نو دا ګیره نو ته برک خو نه جوړ یا به زړی تبلیغ لته او هغه بس ګناو کې دی ولې تلا تبلیغ لام نو تبلیغ ورلې ویل چې ګناو کا هم سوار لوي چې ته پکې څو کا تین پیدا کا اوس ګورته حرف تا کې جبا پس د ادا کولو د تا نه زر کته به زر نه راولي تا دی وي تا ات نو بعضې خلک چې څنګه تا ادا کړي چې به زر کته راولي نو د هغې نه بیا همس جوړ شي څنګه وایي ات ات ګوره دا جبې له ته سوچو که ته چې کله ات وې سین دې ته جوړولو دا تا بره نه ژبه راوسته د سین مخرج ته هم دلته دی دلته سره سویمه ده غاښونه دې ولې وجنګول چې ته اوس په ات کې وې چې ات پوښتې دې تین دی وی کنه غاښونه کولاو کا وایا ات بیا دې تین جوړ شي غاښونه مې څنګه وتین جوړ کا اورګه په خلو لاس کې نن د مرګره نشته بل څه شو دا سین ته د څه وجه جوړ شو د همس د وجه ویاو ته وره نصف لنا و نصف لغیرنا نیم بل ځای ښا تاکم صفت د توسط ته په اعتبار د وجود دلته او په اعتبار د تفکرات او تدبرات بل ځای یوشا همس د وجه دغه نه جوړیږي سین سین د څه وجه جوړیږي چې تا جبر او تغاغونه دی جنگول یو سره ګور اکثر قاریان په هم سره ته ګور او دا تین او بیا سین جوړ چې څنګه ته جوړي ات وته نرشه ته دا تین جوړ تغاغونه ما جنگو دا ځکه او ته تین جوړ کړه کوته دلته بوله پین بور لور کې پکې کاری د خلک کې پاکستاني ساري تبلا وشابه او تر دې ته فهم سوال نه پیدا کیږي چې ته جوړ کسی ته خپل غلطي کړې نو په هم دراوړونه د ټولو قراو استاد دی د مصر او شاګرد ته ورته کله را امتحان به دی غستو چې دا څنګه همس په دې تا او په دې کاف کې دي دا خو د شدیده حروف دي په دې کې دا همس څنګه دي او شو سوال به په طالب باندې کول نو که طالب به صحیح جواب ورکړو نو داغه په نظر کې به طالب ډېر اوچت حساب شي چې دا طالب تکړه دی یعنی دا هغه معیار د څه ګرځولې د داخلي ګرځولې چې طالب نه ویول دا تپوس کول شي طبا لوی علما او قرا او کې نو که چا به و چې اول به شدت کې بیا به همسو کې نه به ډېر خوشحال شو هغه چا به جواب ورنکو خفه به وګوره طالب دې ځان پیژني بیا ګوره اول د صفاتو دا پنځه اقسام وورئ اول شدیده مجهوره شدیده مهموسه ادوشول رخوه مجهوره اته حروف دي ضاد ضا ذال غین زا الف مده واو او یا چې مده یا واو او یا که مده او که غیر مده دریم رخوه مهموسه دا اته حروف دي کاف دا اته حروف دی علاوه د محموس علاوه د کاف او تا نه ټول حروف محموسه کاف او تا تلر کته بشي رخوه محموسه بشي او حروف بینیه ټول مجهوره دي ها حروف متوسطه ټول څه دي مجهوره دي اے صرف دا پنځه اقسام یاد ک باقي حروف د دال په خپل رو باسه کنه کلاب هم درله مونږ ذکر کو بیا خبره د حمس کو ابن الجزري په نشر کې ذکر کړی والکاف فليعن بما فيه من الشده والهمس په کاف کې د همس او د جار خیال وساته لئلا لئلا يتوجه به الى الكاف الصماء الثابتة في بعض لغات العجم فإن تلك الكاف غير جائزة في اللغة العرب لا كم كاف چې خلق د همس نه وي دا جائز نه دي د تا بارک هغه فرمای حتا او يتحفظ بما فيها من الشده د دې د شدت خیال بساتل شي لالا تصویر رخوتا چې رخوت حرف رخوت جوړ نشي کما کما ينطق بها تا زماني کلی کنه یو ځړي له چاوي چې کله راو کوی خپې مې خوږي نو ته خو په لاس لیکل کې وینه بیا به زم در سره چې پړاوې کم درله نو د خیال د تاو ساته چې دا چې تا ادا نه کې چې غ ډیله تای نرمه خصوصا چې کله ساکن نه لکه فتنه وليكن التحفظ بها اذا تكررت اكد او کله چې تکرار د تا راشي بیا خو به ډېر خیال ساتي تتوفاهم اوس دا سوال نه چې عربو په دې کا په تا کې قلقله ولونه کا په نور حروف شدیده او کې قلقله او کدي کې ولونه کا نو مونږ وې په دې کې همسو او هم چې کوم دې قائم مقام د څه شو قائم مقام د قلقله شو نو که همسو مونږ کې او قلقله ممنوع ده نو حرف ډېر ګران شي د موږ استادانو به وي بعض داسې اهل بادیه دي د باندو خلک چې هغه په لح... داغه غ لهجات د شهرونو والا سره ګډوډ شوی نه دي یعنی بالکل صفا لغت وي نو هغه جبه چې تواوري وي طبيعي همس کوي ها طبعي همز دې ته وایي چې خبرو کې همز کې خدا خلک چې خارجي ولا سره یو ځای شي نه دي یعنی همز د عربو یو طبعي صفت په کلام کې هغه زموږ تاوي چې کله دای همز وارم وي وي انا ارتحت لهم زه خوشاله شم جوړه څومره مزیدار تا او کافي وي زړه خوشحالي همس بظاهر مبالغه بنه کې لکه د کوردیانو او د مغربیانو په شان چې په کې سم مبالغه کوي او بعض یې څرګندای نه لکه مونږه بلکې سو کوئی چې همس بنه څرګندې کنه په کاف او تا کې دی به مجبورن په کاف او تا متحرکه کې همس کوي په ساکنه کې به انکار وکړو او په دغه کې به خامخا کیږي یا بغیر داس نه شي تو کانو چې څوک وایي دا همس کاف او تا کې نشته کانو وا نه به څنګه وایي کانو کانو هغه کې خامخا به سا جاری کوي وې دلته مجاری کو بیا کنه تابو تابو دا چې ورته دلته کې لاسونه څنګه ولا وایي تابو کنه هغه کې به څرګند دی او دې کې به پټ وي صرف دومره قدر کار ده علماء کرام کلما قوی الحرف ضعف همسه وکلما ضعف الحرف قوی همسه حرف قوی ده همس به ضعیف شي حرف ضعیف ده همس قوی شو مدد همس لګ ضعیف شوی د وجه د شدت نه او په همزه کې څه ونه شول ځکه هغه کې نوره تبدیلي راځي بیا مبالغه که کوم کتابونو ذکر کړي نو مبالغه خو سم په هر یو حرف او صفت کې څه شي ده هغه موږ مکه امام حمزه قول ذکر کړو چې په ټول تلاوت کې مبالغه نه ځانو ساتنه صرف همس خو نه دی بهرحال همس څه شی دی دا د هغه صفاتو نه دی چې دا به په کاف او پتا کې کې او دلایل تاسو دا غي واورېدل باقی فرق علمی او فرق عملی دي با کوم حروف چې مونږ وایو هغه نوٹ کښته بیا یو ګورئ اوس ګوره یو سوال دا راځي هم ستوي لکېږي چې سا جاری شي او سا مسموعه ده مسموعه نه ده څوک نه اوري مثلا او که مسموع شي نو بیا څه شي ده بیا ورته وي نفس نه وي بیا ورته صوت وي او چې اواز پکې په یو حرف کې اواز ظاهر شو نو غیته موږ سوایو چې اواز جاری شو هر خوت ورته وایو هم ورته شو ویل نو چې کله کاف او تا په اخر کې یو اواز د ظاهر کو لکه بعضی کتابونه کوي په اخر کې بس او ته قفي په دې کې ظاهر ہے ها دا خبره ما مخکې کومه ورسته په اعتراض د پکو سا نه وي او سا دې ته وایي چې اواز نه وي نو څه وکړو دی ورته اواز وي نو آیا دا سا د په اخر کې جاری کېدل او کاواز دی کاواز دی جاری کو خدا بیا همس نشور اخوت شو او کسا دی جاری کا نو دی ورته د اواز ویلي جواب دا دی په یو حرف کې داسې هوا خارجېدل چې اورېدې نشي دا سره د دې حرف صفت ګرځول بې مانا خبره ده. هغه هوا چې هغه د سره اورېدې نه شي او ته هغه صفت د حرف وګرځې دا بې مانا خبره ده. په خبره باندې پوه شوي که نه دا د دې حرف صفت ګرځول دا څه خبره ده چې چې اورېدې نه شي نو څنګه د صفاتو ګرځول اصل خبره دا ده چې د همس معنا هوا نه ده بلکې د همس معنا د خطه आवाज لکه ما وختي وي دغه اعتراض چې په دفکه او چا چې د ساده بندیدو او د کلاویدو خبره کړو نو هغه مطلب هم دا دی چې په وخت د ظهور د اواز کې اواز تر سام راشي هغه تر سم راشي سام ورته راشي دا ساده اواز تابع ده لکه څنګه چې قطب جدن کې دوی مواد څنګه څرګندېږي اقو اب اجر نو الا به دا حروف سي دغه چې حروف محموسو کې بم دوی مواد څرګند شي نو الا به سي شي نهايه القول المفيد على ذكر کړي اعلم ان كل من الحروف الشديده والرقه ينقسم الى مجهوله ومهموسه هغه بیا تفصیل ذکر کړي نو دا د دې سوال څه شو جواب شو بل دا ده که څوک دا سوالو کې چې دا سا جاری کېدل تاسو وايي په همس کې د نساخ په دې نور حروفو کې جاری کېږي حرف بغیر د ثانه جاری کېدې شي ویل کېدې شي لکه مثلا تاسو وې را او او صاحب کې شته کې نشته شته پکې نو دا ولې موږ په حروف محموسو کې نه ذکر کو جواب دا غي نه دا ده یو لګه ساده هغه چې د حرف د اواز سره وځي سا د اواز سره متصل روانه د اواز بند شو سام بند شو دغه سا نه د معتبره هغه سا به معتبره چې اواز بند شو سا جاری ده په خبره پوه شئ کنه سا خو د هر د الف نه یا پورې ټول حروف سره سام جاری کیږي دا قراو چې ویلي چې حروف محموسه او کتا جاری کیږي او په نورو کې نه معنا دا ده پس د اواز نم سا باقی پاتې کیږي نو اشکال په ناراضي چې هر نور حروف کې فساد او دي کې نو فرق د محموسه او د مجهوره او څه شو تاسو په دې باندې پوه شئ کنه تور وخت شو زایمنو دولتي مونږ پورې به سبق وایي کنه زای څوک چې چکر ولا سوچت کوي